عزتمندو حاضرینو او سامعینو د سوال لسمې پاره د سورته نحل د زړه او د زبان خبر داغه برابر وي نو زه داغه نه با د دنیا زندگی مخه کم ژوند خوشحالی ولور کم فلنحینه حیاتا طیبتا ایمان ایو اسلام دی د ایمان او د اسلام فرق باز علما کوي د اسلام په جبه باندې او ایمان په زړه باندې بیا ایمان د خلی او د ظلم چې برابر وي په زړه مؤمن دی نو په خوله مؤمن دی منافق په خوله وی آمنا قالو ها آمنا مونږ ایمان اورې دی او الله یې په خوله کې په خوله ایمان دی خو په لکه ایمان نشته واسوینا نافرمانی کو مونږ پړه کې نو دغه ایمان معتبر نه دی وروړه ایمان هغه معتبر او چاغه د خلی او د زړه یو نو قران هغه ایمان د اعمال سره شرط ویلې چې د زړه وی نور داسې حادثات راشي نو هغه اجازونه لیږي او د خلکو سوره امداد کوي تعاون نور سره کوي دا نیک عملو خو هغه نیک عمل سره د هغې ایمان نه و نو چې د هغې ایمان نه و وروره حلال کې په خولې خو وایي مونږ ښه کو مونږ دا کو خو د زړه هغه ایمان د هغې نه و د بعضو پکې د خولې هم نه دې وجې نه پيران پير شيخ عبدالقادر جيلاني رحمه الله وايي چې کوم يو بنده د کلمې په مقصد او په مانا پوه نه دی هغه د سر نه مؤمن نه دی. نن تپوس وکړه دې خلکو نه واه د کلمې مانا راته وکړه مقصد يې راته ووايه اول خو کلمه صحيح ورځي نه وایي لا اله الا الله خو محمد رسول الله کلمه هم غلطه ده. بانګونه غلط دي اقامتونه غلط دي ها بانګ چې وایي نو د بانګ وګور دا ټول دعوت دی بانګ ټول توحید دی بانګ ټول د شرک رد دی خو که یو سړی ځان پوهه کوي وګور توحید څنګه لګا دا په بانګ کې مونږ وایو نو سنه پاک دی د علم غیب یعنی چې خلق نور مخلوق لا په پټ سيزونو پوهه غني الله پاک دې داسې سي شرک علم غیب مخلوق نه غني پل نه غني ولی نه غني دې پويږي را رسیږي اوري ویني الله دې نه پاک دې الله اکبر نفذ الشرك في العلم او د رامدد کولو نه چې مخلوق رامدد چې مخلوق ته وي غایبانا حاضر او د ولاړی پیر سه دی ولی دی مل له ژوند دی الله دې نه پاک مخلوق دا او نه د بل چا په نوم منښت او شکرانه او نذرونه او قلمونه ورکه شرک فعل عبادت الله دې نه پاک الله اکبر او الله اکبر الله پاک دې چې مخلوق د مخلوق نه فائدہ غني نقصان غني چې دې ټکر را رسي نقصان را رسي فائدہ ورکه عزت ورکه ذلت ورکه مخلوق نه الله دې نه پاک داسې مخلوق نشته چې هغه فایده او ضرر نقصان رسول والا دی بغیر د الله نه بغیر د اسباب دی او اسباب شته فایده او نقصان په اسباب ورګي او بل او بغیر د اسباب ټکر والا عزت والا ذلت والا فیدی والا نقصان رسول والا څوک دی الله نو سلور زل الله اکبر د شرک اعتقادي رد شو په باندې چې موږ ځان پوهو بیا د شرک رد یو کلا اله نو اول د شرک رد لا اله او کینچی دا مې راوړې په لا اله سوره مددګاران چې دي خلق هغه تر مدد شوي دا غي پونمي پوچپاټ کا او دا غي پونمي شکرانه او نذرونه پیش کول زما بایکار دی دا غي عبادت زما بایکاټ دی چې هغه نه اوري، نه ویني، نه رامدد کېږي، نه فایده او نه نقصان، نه عزت، نه ذلت لا نشته. مقصد هم دا دی د کلمې او د الله اکبر د بام په بام په مقصد اول ځان پوه کول غواړي د اقامت په مقصد باندې اول ځان پوه کول غواړي لا اله حاجت پر کول والا رسول والا ذلت عزت پر کول غستل فیدا نقصان بل سوک نور کې بغیر د اسبابو چانه الا الله الله اکبر څلور قسمه شرک قران صفه و د بانګ مقصد دا دی چې دا بانګ دی وي اوس د بانګ وروسته یو کلمه دعایه جواب بسنګ ورکه د بانګ د بانګ جواب بدغه سورکه لکه څنګه چې مؤذن اذان کوي ته توفیق ما ته راکا نو جمعات ته به بوزي د غسل توفیق بدر کې د خیرات د زکات توفیق او د حج او د عمره بدر کې چې توفیق نه درکې خدای سره کړه دې ځنه دې پورې ګام کې اے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي چه طاقت د پیغمبر پاک په پښو کی نه وو چه نبی علیه السلام خپې پورته کړې وې بې ځمکې ته ایښودې وې داسې را روانو داسې داسې لکه سړی خپې کار پریدي یا فالجی سړی یا بیماری په یو بل لاس چوری او داسې رواني کنه وې زه دومره خو کوچې دغه کې نه خو بچې کړ انک لا تخلف المیاد بعض روایتونو کې راځي بخاری کې نشته ابو داود مسلم کې راځي انک لا تخلف المیاد خو بخاری کې دا الفاظ نشته او دا چې وروسته جوړ کړي خلکو یا ارحم الراحمین بدا دا پکې یو روایت کې نشته اول فضیلت او درجه الرفیعه په دعاګانو کې دام نشته حدیث کې دا خلکو لکه ترلې به دي سزا اوس دې دعا کې یو دوه لفظ دي او ډېر قیمتي دي که سړی سوچ وکړي دا بان یو ډېر لوی کار دی اقامت معمولی عمل نه دی دا یو ډېر بهتر عمل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری کې حدیث راځي که چرته د دې په ثواب باندې یو کس پوه وي د بانګ په ثواب کې ویلو باندې او د لومبي صف په مکه کېدو په ناستا په مسکول باندې نو خلکو به په دې باندې اس اچولې په دې به خلکو قراندازي کولا او که یو سره نشوي راتلې لومبي صف لا او بانګ لا نو په خلکو صبر روان وي خدان به لومبي صف ته رسولې حلال کې په دې کې خود زکات مسله نشته په دې کې د حج مسله نشته په دې کې د روزي مسله نشته نو دا څنګه خداوت دې پورا زکه چې په دې کې رد شرک دې د شرک اعتقادي او د شرک فعلی په دې باندې بیا په دې باندې د شرک اعتقادي سلور قسمه شرک رد هم دې دا غم پاک کا او بیا اقرار وکړه اله اشهد الله اقرار د توحید دې دوزلا اقرار د پیغمبر دې د پیغمبر دې یا الله تا ما تا پیغمبر دالې ګره چې پیغمبر کوم طریقه ویل دا کړی دا غمونو کې خادو کې معاملاتو کې چار چلن کې هغه ما تا پسر ستر ګمنزور دا تاکه زه اقرار کوم هغه سبق کوم منګه غسکو اسې په خلی وای غم شي غټه می حلاله کو صلی الله کو یرا چې خلک کوئی پلا پس خیرات لکه دا خیرات ته پیغمبر خلاف دی دارنګه د تختی الوا په کې کټه پخکو اله دا خدي وي کنه د خلو دا الواګان خو خینو په بل راځي په خا کې نو وي خوخ کا تزيزي نو ته غم په ورځ باندې دا لړمی الوالا دا تختي الوالا واته چې په بانک کې دا او اقامت کې دا خبره کې اشهد ان محمد رسول الله پیغمبر به منم داغه طریقه به منم اقرار کوم نو ځکه وې دعوت دې پورا نو دا دعوت په دې بل دعوت نه ځایږي وروره موږ په دوا د بانک کې دا وایو رب هذه الدعوت التامه دعوت دې پورا دا داسې دعوت دې دې اعلان وکړ دا داسې اقامت دی، دا داسې لمونځ دی، دا داسې عبادت دی چې نور ادیان دا نه شي ختمولی، بل پیغمبر راځي نه چې ختم یې کړي، د قیامت پورې به دا لمونځ وي او قایم به وي، نور څیزونه کله ختمېږي، بادشاهان، دنیا ړنګېږي، مخکې وروسته کېږي، خو دا داسې لمونځ، عبادت دی چې دا څوک ختمولی نه شي. الله ورکه چې دعوت هم پوره ده منظم پوره ده او دې پیغمبر دا چې داغه د طرف نه مونږ ته دا پروګرام را رسیدلې ده یو لوی مقام ولورکا وسیله ولورکا کنه وسیله جنت کې یو مقام ده د پیغمبر بارات نو بانګ باندې ځان پوهه کول او په اقامت او داغه جواب پور کول باندې بیان وو ویل که دا سره دا ډنګ غوندې دا غړې دی نیولې ده معنا کې حسکه غړې او چته غړې بولاړې په ټول خلکو کې ویل که ما جو میګا غدې حسکه غړې ولاړې خوشاله ده چا چې دنیا کې اذان کړي او اذان دعوت دې پورا اقامت کړي او پورا نو هغه خلک به په ورځ د قیامت کې حسکه غړې باندې ولاړې چه الله دی بنده د دی توحید او د شرک رد اقرار کړی او د چغی والی وی پنځه ټیما درې ټیما دو ټیما سو پنځه ټیما سو جره بانګ نه ورته ښه سو خو دا شي بانګ دا خو الکه تو الکه تو الکه تو ځان ته خلاص څه خبره ته بانګ له څه خبره د قیمت نه وي د ټماټرو قیمت شته د پالکو قیمه شه د سبزی خو د بانک قیمت نشته ځکه دې کې پیسې نه موجود چې لکه بانک واه او سل روپۍ والا بانک واه په یو موټر سایکل ملاویږي یو سایکل ملاویږي شته په قیمت او دا د دوه غړي چادر کې الګ هي سړی خو کی شرشم مې راکړ پالک یې راکړ موډۍ راکړ هغه قدر شته ښکاری دې قیمت نه ښکاری پوه دا یو چت مقام دی دعوت چې چا درته پیش کو والله شکر دې د انسان ساده دعوت आवाज وکړ دا بش قیمت خزانه دل پکار او الله ته ول ورکا دا دعا ده اللهم رب هذه دعوت التامه وصلاه القائمه آت محمد او دا دعا دعوتونه پیغمبر پیش کړی دي نو الله ورکړ محمد ته صلی الله علیه وسلم ته هغه مقام د وسیله حدیث کې راځي وسیله په جنت کې یو مقام دی پیغمبر پاک وي هغه مقام زما د پاره وغواړي د الله هغه ما د پاره وغواړي الله ما لا سمرا کوي با او تاسو مو غواړي ما د پاره خوش الله ورکه هغه هغه مقام د استایل شوی چې تا دا غسرا وعده کړی دا او دا هر یوازې بان نه هر هغه څوک چې هغه د توحید आवाज اوچتای مخلوق ته د شرک رد کوي د الله د توحید پیغام رسي نو دا غام دغه مقام دی دا دعوت ته پورا ما چې آیات دوسته په دې کې ملاوي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن حال دا دی چې دګي ایمان وي ایمان د خولې او د زړه برابر وي عمل یې مطابق د سنت وي نو چې عمل یې په اتباع د پیغمبر وي نیک ایمان یې د خولې او د زړه برابر وي نو دله به دنیا کې حیاتن طیبه ورکوما خسته ژوند خوشاله وي هغه ستا بدن کی چه کوم ځای باندی ته محکم عمل کړی نو هغه تلل ستا په خپو لیکل کیږی لیدل ستا په سترګو لیکل کیږی خوله وینا په جبه ستا په جبه لیکل کیږی او بل په زمکه کیم لیکل کیږی دا خدن قران وای که نتیجه به ملاوي بس ځان ستړی کوو بعضې خلک وایي یاره مړه څه ملاویږي که هسې بس لمونځونه دي او تشې بس یخنۍ کې اودسونه دي او بس جومات ته تلل دي څه ملاویږي او که نه زکاتونه دي خیراتونه دي حجونه دي لمونځونه دي او روژې دي څه به ملاو شي او که نه ځان ستړی کوو په الله به غلط ګمان نه کوي دا ستا ګمان په الله غلط دی ستا کار غلط دی یقین سره یو عبادت کوو پاغي یقین کوه وازما د الله نه یقین امید دی چې دا عمل به زما الله قبلې زه د شک عبادت نه کومه زه د شک کار نه کومه یاره دا به کیږي او کنه دا قرباني به قبليږي او کنه ومن الناس ما يعبد الله على حرف په شک باندې کې چې په الله د سرنګ خیال او ګمان او عقیده رالا آس معاملې به سره الله کوي که خدای پیرالا نو هم معاملې به سره کوي او کو د زونو د ګمان درالا نو خپل ګمان ته ګورو چې ستا ګمان نو دا اصل عملم دی بل وی لا يخاف ظلما ولا هضما مه یریګا رورا مه یریګا مه یریګا چې ما بزیاته وشي دا خو کله دنیا کې کیسونه جوړ شي غلطه گوايان کې خلک غلط لیکلو کې خلک غلط شهادتونه وشي کله غلط نه دا الله نه دا ته په مساتا چاغه چرته فرشتو غلط لیکل کړي دا تمه مه کوه چې ما باندې به اعمال زما د اندامونو غلطه ګواهي وکړي، نه فلا یخاف ظلما ولا هضما لیکل دې صحیح شوي دي، عمل دې بره ختلی دی، عمل دې قبول شوی دی، نو اولئک یدخلون الجنه نو جنت ته به ځې، زیاتی در باندې د معمولي شي نه شي کولی. یو تیز رفتار اس چې سل کاله روان وي، د شپې او د ورځې، د شپې او د ورځې هغه روان وي، نو هغه به ستړی شي، په یو مقام به ودرېږي چې څوره سفر کړي، دومره سفر چې هغه په سلو کالو کې کړی، دومره به د معمولي جنتي بنګلې. چې اعلی به څو دی یو سړی وی مړه مالو خو به یو تو کنه لزه په کار دی دا له په الله دی ولې ګمان غلط دی نه نه نه جیداد خلک ډیر خوخه وی مړه دوه جیداد په کار دی چې په کې سونه ستړي کی ا ریل په کې روان یو ګنټه سفر کوي نو دنیا کې غواړي نو الله به دوه به اج جنتی معمولی د اعلی خو پرې ده حوری به یی، غلمان به یی یرزقون فیها بغیر حساب خو ګوره شرط دا دی ایمان شرط دی وروره چه عقیده ګنده یی عقیده خرابه یی نو که دی ډیر عمل کوي نو عمل ګوره قبلیدو واله نه دی که په اعمالو جنت وی امریکنیانو به ګټلی وو. په اعمالو جنت وی نو دی کفارو به ګټلی وو څومره جازونه رالیږی چه کله په چا باندی ظلم او زیاتی وشی زلزلی سیلابونه راشی او دا هر شی رالیږی دی خلکو سه امدادونه کئی دا هم یو نیک عمل دی د کفارو طرف نه خو د هغی عقیدی دننه نشته عقیده نشته. ا چې څه وکړه نا که دغه سه عمل یوازې په منځونو وروره کار نه کوي که زمونږ عقیده که زمونږ عقیده به په دي چې د الله نه بغیر د مخلوق په لاس کې د زرې بر اختیار نشته نه د ژوندي نه د مړ نه د پیر نه د ولي نه د انسان نه د جن هیڅ شی نشته عزت ذلت ښه بد فایده نقصان دا د چا سره دي دا د الله دا زمونږ عقیده راشي بیا ان شاء الله هغه نه په څه قسم عمل کړئ الله به قبلوي عمل دې لیکم کور ته خېژوم جنت به درکوم رزق به درکوم بلا حساب واخر